او د آخرت بیان دی او ورسره ورسره د مشرکانو د شبهاتو او د اعتراضاتو جوابات دي او د هغې ازاله هم ده. الف لام میم، الله عالم دی په مراد د دې حروفو، تنزیل الکتاب، نزول د دې کتاب، لا ریب فیه چې نشته دی هیڅ شک په ده کې، من رب العالمین د رب العالمین د طرف نه دی، یعنې دا. د بل چا د طرف نه نه دی، دا د دې ټولو کائناتو د رب د طرف نه نازل شوی کلام دی، ام یقولون بلکې وایي دیو، دا ام په معنی د بل دی دلته، بلکې وایي دیو، افتراه چې دا ده د ځان نه جوړ کړی دی، بل هو الحق بلکې دا قرآن حق دی من ربک ستا د رب د طرف نه دی، د څه د پاره؟ لتنذر قوما ما اتاهم من نذير دې لپاره چې ته ويرې هغه قوم چې نه دی راغلی دوی ته هيڅ يو څوک يروونکی. د دې مطلب ما مخکې هم بيان کړو چې يا خو دا چې په بنو اسماعيلو کې هيڅ يو پيغمبر تر اوسه پورې نه و راغلی او بله خبره دا هم وه چې له عيسی عليه السلام نه پس شپږ سوه کاله تير شوي دي او يو پيغمبر نه دی راغلی نو دې لپاره چې دغه قوم ويرې لعلکم لعلهم يهتدون دې لپاره چې دوی هدایت ومومي. الله هغه ذات دی چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه او هغه څه چې د دې په منځ کې دي په شپږو ورځو کې بیا مستوي شو په عرش باندې او د استواء علی العرش تشریح مونږ کړې وه او په معنی کې مونږ دا وایو ثم استوی علی العرش بیا په عرش باندې مستوي شو کما یلیق بشانه څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. د دې کیفیت مونږ ته نه دی معلوم او نه یې معلومولی شو، ما لکم من دونه نشته دی ستاسو لپاره د هغه نه سوا من ولي هیڅ څوک حمایتي ولا شفیع او نه سفارش کوونکی افلا تتذکرون یدبر الامر من السماء الی الارض تدبیر کوي د کار د اسمان نه واخله تر ځمکې پورې دا ټول تدبیر هغه په خپله کوي، ثم یعرج الیه، بیا خیژي ده ته، څه شی؟ د دې تدابیرو ټول روداد، کوم فرشته، فرشتې چې په دې کار باندې لګولي، هغې ټول د دې روداد خیژي ده ته، فی یوم، په هغه ورځ کې، کان مقداره الف سنة، چې د هغې مقدار زر کاله دی، مما د هغې ورځو نه، تعدون، چې تاسو یې شمارئ. مخکې هم په سوره حج کې دا خبره تېره شوې وه، د زرو کالو د دې تشریح مونږ کړې وه چې دا زمونږ د دې نظام شمسي چې دا کوم ورځې او شپې دي نو دا د دې نه بره نه دي، دا د نور او د سپوږمۍ سره تعلق لرونکی نظام دی، نظام شمسي ورته وایم ځکه چې د نور د پرېوتو او د ختو باندې د دې ورځې او شپې مقرر دي. خو تاسو چې زر کاله شمار کئ نو بره یوه ورځ واوړي ما تاسو ته ویل د بجلۍ میټر ګرځي د بل څه شي میټر تاویږي نو دا میټر دې طرف ته دا السې زر زر اوړي ورپسې هغه لږ په قلاره هغه لږ په قلاره نو چې زر دا واوړو نو یوه په اخره کې بدله شي هم دغسې ستاسو زر کاله چې تیر شي نو هلته یو کال پوره شي یوه ورځ پوره شي یوه ورځ نو تاسو دا مه وایه چې څه تاخیر دی تاخیر نشته دی. خو ستاسو زر کاله چې تېر شي هلته یوه ورځ تېره شوي نو هغه چې درته وايي سبا دی نو د هغه سبا دا ستاسو د ورځو حساب الله د دې پابند نه دی دا خو ستاسو د نظام د چلولو لپاره دي او بیا یو بل سوره معارج کې راځي پنځوس زره کاله خمسین الف سنه خو په هغې کې د فرشتو د پېش کېدو بیان دی دلته د دې اعمالو د تدبیر د روداد بیان دی نو ممکن همدغه ده چې د دې روداد هغه ورځ کې پېش کېږي چې د زرو کالو عمره ده او د پرشتو پېشي چې په کوم مقدار باندې کېږي نو هغه پنځوس زره کاله ده. ذلک عالم الغیب، دا الله دی چې عالم د غیبو دی او د ښکارو دی، عزیز او رحیم دی، الذی احسن کل شیء خلقه، ترجمې ته لږ په غور باندې ځګي غوږ کېږدئ، الذی هغه ذات، احسن کل شیء چې ښه یې جوړ کړی دی هر شی، هر هغه شی، خلقه چې کوم یې جوړ کړی دی، یعنې اس نې جو چیز بی بنائی خوب بنائی، چې کوم شی هم جوړ کړی دی نو ښه یې جوړ کړی دی، دلته داسې ورته ونه وایې چې خلقه په ځای خلقه ونه وایې، احسن کل شیء خلقه نه دی، احسن کل شیء خلقه ښه یې جوړ کړی دی هر هغه شی، کوم چې هغه جوړ کړی دی. کوم یې چې پیدا کړی دی نو ښه یې پیدا کړی دی. وبدأ خلق الانسان من طین او ابتدا یې کړې ده پیدایش د انسان د خټې نه، ثم جعل نسله بیا یې ګرځولی دی نسل د ده، اولاد د ده، من سلالة من ماء مهین د خلاصې د هغه اوبو کمزورو نه چې نطفه ده، ثم سواه بیا یې دی برابر کړی دی، ونفخ فیه من روحه او پوکې ګوالی دی د ده په ده کې د خپل روح نه، وجعل لکم او ګرځولي دي ستاسو د پاره غوږونه، سترګې او زړونه، ډېر لږ تاسو شکر ادا کوئ، وقالو دوی ویل آئذا ضللنا فی الارض آیا کله چې مونږ ورک شو په ځمکه کې آئنا لفی خلق جدید نو آیا مونږ به بیا په نوي پیدایش سره بیا پیدا کیږو بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکې دوی د ملاقات د رب خپل نه انکاریان دي قل ورته ووایه یتوفاکم قبض به کړي روحونه ستاسو ملک الموت، هغه ملک الموت، وکل بکم، چې مقرر کړی شوی دی په تاسو باندې، بیا به تاسو خپل رب ته واپس کولی کېږئ، ولو تری اذ المجرمون، او که چرته تا ولید، یعنې که تا لیدلی وای په هغه وخت کې چې دا مشرکان ناکسو روؤسهم، ښکته کړي به یې سرونه، سرکوزي به ولاړ یي، عند ربهم، د خپل رب مخې ته، او وایي به ربنا ابصرنا، ای زمونږ ربه! مونږ اولیدل واقعی چی سم درو ګڼله خو حق دی وسمعنا او مونږ واوریدل اوس فرجعنا نو مونږ واپس کړه نعمل صالحا چی مونږ نیک عمل وکړو انا موقنون اوس زمونږ یقین پیدا شو ولو شئنا لاتینا کل نفس هداها که چرته زمونږ خوښه وی نو هر نفس ته به مو هدایت ورکړی وی یعنی بیا به هغوی کفر نه وو کړی ولکن حق القول لیکن ثابته شوه خبره د عذاب منی زما د طرف نه لاملأن جهنم دا خبره په ثابته شوه چې ډک به کړم زه جهنم د انسانانو نه او د پېریانو ټولو نه، فذوقوا نو وڅکئ. دې اور والا ته به وویل شي، وڅکئ په سبب د هغه چې تاسو هېر کړی و ملاقات د دې ورځې، لقاء یومکم هذا، انا نسیناکم مونږ هم نن تاسو هېر کړئ، پرېمښودئ او وڅکئ تاسو عذاب د همېشه والي، بما کنتم تعملون، انما یؤمن بآیاتنا الذین. یقینا ایمان راوړي زموږ په آیاتونو باندې هغه کسان، اذا ذکروا بها، چې کله دوی ته نصیحت ورکړل شي د دې کتاب په ذریعه، خروا سجدا، نو دوی پریوځي په سجده باندې، وسبحوا بحمد ربهم، او تسبیح بیانوي دوی د خپل رب رب د حمد سره، وهم لا یستکبرون، او هغوی خپل رب ته د سجدې نه تکبر نه کوي او د ایمان نه هم تکبر نه کوي. او بیا د دیو د شپو حالت څه دی فرمایی، تتجافی جنوبهم عن المضاجع را جدا کیږي د دیو اړخونه د بسترو نه، د شپې د بسترو نه د دیو ملاګانې را جدا شي د دې سره یو ځای نه یدعون ربهم خوفا وطمعا دیو رابلي خپل رب د یرې او د تمې سره، خوفا د یرې څخه د هغه نه یریږي هم وطمعا او د هغه نه امید هم د جنت ساتي، ومما رزقناهم ينفقون او د هغه څه نه چې موږ دوی ته ورکړي دي دوی خرچ کوي، دا د قیام اللیل خبره ده، د مؤمنانو یو صفت بیان کړو، نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمايي، په جنت کې څه بالا خانې دي، ان فی الجنة غرفا یری ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فرمايي، په جنت کې داسې بالاخانې دي چې داسې صاف او شفاف دي چې دننی طرف يې د بهر نه ښکاري او بهرنی طرف يې د دننه نه ښکاري. نو چا تپوس وکړو چې دا د چا لپاره؟ حضرت ابو موسی اشعري رضي الله تعالی عنه تپوس کوي د رسول الله صلی الله عليه وسلم نه، لمن هي يا رسول الله، اې د الله پيغمبره نو دا به د چا لپاره وي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، لمن الان الکلام واطعم الطعام وبات لله قائما والناس نیام، دا هغه چا دپاره دي چې خبرې نرمې وکړې، خپلې خبرې نرمې کړې، او په خبرو کې د هغه نرمي او شفقت او محبت پیدا شو او خلکو ته یې ډوډۍ ورکړه، غریبانو ته، مسکینانو، فقیرانو ته او عامو خلکو ته یې هم ډوډۍ ورکړه او بل د شپې ودرېده، شپه یې په رکوع، سجده کې او په قیام کې تېره کړه، چې نور خلک وده وو، نو خلکو د خوبونو مزې اغستې، نو ده د خپل رب مخ ته په رکوع، سجده او قیام کې مزې اغستې. د دي خلکو د پاره دي فلا تعلم نفس نو هیڅ چا ته پته نشته ما اخفی لهم هغه څه چې پټ ساتل شوي د دیو د پاره من قرة اعین د سترګو یخوالی یعنی د دي بنده ګانو د پاره الله دسې څه ساتلي دي چې دیو هغه وویني نو د دیو سترګې به پرې یخې شي پټې پټې تحفې ډالۍ الله ساتلي دي او هیڅ چا ته پته نشته دی چې هغه پټ څه دي خو من قرة اعین سترګې به یې یخې شي پې یعنې دی به مطمئن شي جزاء بما کانوا یعملون افمن کان مؤمنا آیا هغه څوک چې مؤمن وي کمن کان فاسقا په شان د هغه چا دی چې هغه فاسق وي لا یستوون نه دي برابر اما الذین آمنوا آیا هغه کسان چې آیا هغه کسان چې ایمان یې راوړی او نیک عملونه یې کړي. فلهم جنات المأوی، نو د دوی لپاره قیامګاهونه د جنت دي، یعنې هغه جنت چې هغه د قیام ځای دی، داسې نه چې د سیل ځای دی، بلکې د دوی د اوسېدو ځای دی، نزلا دا مېلمستیا ده بما کانوا یعملون، په سبب د هغه څه چې دوی کول، واما الذین فسقوا او هغه هر چې هغه کسان دي چې فسق یې کړی دی، نو د دوی د قیامګاه اور دی، کله چې دوی اراده وکړي چې د دې اور نه وځي، منها د دې اور نه اعیدوا فیها واپس به کړای شي په دې کې، وقیل لهم او دوی ته به وویل شي، ذوقوا عذاب النار، وڅکئ عذاب د اور، هغه عذاب چې تاسو د هغې تکذیب کوئ، یعنې دروغجن هم ګڼو، ولنذیقنهم من العذاب الادنی، او ضرور به مونږ وڅکوو دوی ته هغه عذاب نږدې، هغه نږدې عذاب، دون العذاب الاکبر، سوا د هغې لوی عذاب نه، د آخرت، یعنې په دنیا کې به ورته ورکړو، لعلهم یرجعون، دې لپاره چې دوی. ایمان ته واپس شي، ومن اظلم او څوک دی ډېر لوی ظالم ممن د هغه چا نه ذکر بآیات ربه چې هغه ته نصیحت ورکول کېږي د خپل رب په آیاتونو باندې ثم اعرض عنها بیا د هغې نه دی انکار وکړي یقینا موږ د مجرمانو نه انتقام اخستونکي یو ولقد آتینا موسی الکتاب او یقینا موږ ورکړی وو موسی علیه السلام ته کتاب. فلا تکن فی مریة من لقائه نو ته مه کېږه په شک کې د مېلاوېدو د دې کتاب نه. دا اصل کې خطاب خو پيغمبر ته دی خو اصل خبره دا ده دې نور قوم ته د يو تنبيه ده چې مونږ موسی عليه السلام ته هم کتاب ورکړی وو نو دې پيغمبر ته هم د کتاب ميلاويدل څه نوی کار خو نه دی مخکينو پيغمبرانو ته هم ميلاو شوی وو نو هم اقه شی ده ته ميلاويږي نو دا څه ناشنا خبره خو نه ده چې تاسو يې نه منئ مخاطب پيغمبر دی خو اصل مخاطب هم دغه خلک دی پښتانه وايي کنه وي لوري تاته يې وايمه او نګور ته يې واوره. ماته چا وي چې دا مقوله اوس بدله شوې ده وي اوس خو خلک وايي نګوري تا ته وایم لوري ته یې واوره نګور ته څنګه کېدای شي ویلی شي لور ته نشي ویلی نو دلته اصل مخاطب او سرزنش د دې ټول قوم ته دی مکې والو ته دی. فيما په هغه څه کې کانو فيه يختلفون چې دوی پای کې اختلاف کاو، اولم يهد لهم ايا نه دي بيان کړي مونږ دوی ته کم اهلکنا من قبلهم چې څومره هلاک کړي مونږ د دې نه مخکې من القرون پيړۍ يمشون في مساکنهم دوی ګرځي د هغوی پر کورونو کې ان في ذلک لآيات يقينا په دې کې نښې دي افلا يسمعون ايا دوی اوري نه د الله آياتونه اولم يروا انا نسوق الماء الي الارض الجرز ايا دوی ګوري نه چې مونږ شړو اوبه هغه ځمکې ته چې هغه وچه شوي، فنخرج به نو راوباسو موږ په دې ځمکې سره زرعا، فصلونه، تأکل منه انعامهم وانفسهم چې خوري د دې نه د دیو څاروي هم او د دیو نفسونه په خپله هم، یعنې واښه او بوس دا څاروي خوري او دیو دانې او د خوراک چې کوم څیزونه هغه دیو خوري. افلا یبصرون، آیا دیو ګوري نه یعنی عقل نه لري، ویقولون متی هذا الفتح، او دیو وایي کله به وي دا فیصله که چېرته تاسو رښتیني یئ، قل ورته ووایه یوم الفتح، ورځ د فیصلې، لا ینفع الذین کفروا ایمانهم، هغه خلکو ته به نفع ور نه کړي چې هغوی کفر کړی وو، د هغوی ایمان به نفع نه ورکوي اوس، ولا هم ینظرون، نه به دیو ته مهلت ورکول کېږي، یعنی دیو ته دې لپاره مهلت، انتظار، چې دوی توبه وباسي او معذرت پېش کړي، فاعرض عنهم، د دوی نه اعراض وکړه، وانتظر او انتظار کوه، د څه شي؟ زما د هغې وعدې چې د مدد وعده مې کړې ده، یا انتظار کوه چې په دې قوم باندې عذاب زما راشي، انهم منتظرون، یقینا دوی هم انتظار کوونکي دي، د څه شي انتظار کوي؟ په تا باندې د ګردش د زمانې په انتظار کې دي او دوی ستا د څه تکلیف او د ختمېدو انتظار کوي، نو. ته انتظار کوه دی هم انتظار کوونکي دي سوره احزاب مدني سورت دی په ترتیب د تلاوت کې دري دېرشم نمبر دی او په ترتیب د نزول سره لس اتیایم نمبر دی نوی نمبر دی د سوره آل عمران نه پس نازل شوی دی او د دې سوره احزاب يو درې تقريرونه دي يا درې موضوعات دي يا درې واقعات دي چې دا سورت په هغې باندې مشتمل دی. يوه واقعه د غزوه احزاب ده چې دا په سن پنج هجري کې شوې ده. دويم واقعه د غزوه بني قريظه ده چې دا هم د دې احزاب سره نږدې شوې ده او دريمه واقعه د نکاح د حضرت زينب بنت جحش رضي الله تعالی عنها سره د هغې په سلسله کې د تعدد ازواج د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان هم په دې سورت کې دی. د دې سورت مختصر غوندې پس منظر چې موږ په ترجمه باندې بیا ښه پوهېږو، تاسو د ځان سره په ذهن کې سمبال کېږئ. د احد د شکست نه پس چې مشرکانو په احد کې ډېر لویه کامیابي حاصله کړې وه او د هغې باوجود یې بیا تېښته کړې وه او شکست ورته مېلاو شوی و، خو د دې د احد د غزا د مؤمنانو کمزوري چې دلته ښکاره شوه او یا دوی نقصان ډېر ورساوه، دې ټول شرک ته او کفر ته ډېره لویه حوصله ورکړې وه او د دې نه پس دوی د دې تیاري کوله چې که موږ د دې نن د لوی طاقت سره په مسلمانانو باندې حمله ور شو نو موږ به کامیاب شو او دا هر څه به دا قوت به ختم شي. هم د دې وجې نه د دوی سازشونه ډېر زیات شو او بار بار د هري قبیلې د طرف نه سرکشي شروع شوه او داسې سرکشي چې په مدینه منوره باندې به کله د چاپې وهلو خبر راغی کله به د حملې خبر راغی د بنو اسد خلاف چې سریه ابو سلمه نبي کریم صلی الله علیه وسلم لیږلې وه هغه هم د دسې یو سازش او د یو بغاوت خلاف کړې وه همدغه شان په سن چار هجري کي یعنی یو کال پس ددې نه د عزل او د قار راز چي کوم خلک وو دا قبیلې وې ددیو په مطالبه بنې شپږ صحابه کرام نبي کریم صلی الله علیه وسلم لیږلي وو همدې قبیله هذیل یو سازش کړی وده همدیو په لاره کي ورته ناستو او د رجیع په مقام بنې دا ټول باندې حمله وکړه. څلور کسان په دې کې شهیدان شو، دوه کسان دیو ژوندي ګرفتار کړل، حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه او حضرت زید رضی الله تعالی عنه چې دیو یې وروسته د ګرفتارۍ نه پس په شهادت رسولي وو، د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه د شهادت واقعه هم مشهوره واقعه ده، ددې سره یو بله بنو عامر یو قبیله وه ددې سرداران راغلل او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه یې مطالبه وکړه. مطالبه وکړه چې موږ له څه داعیان راکه چې زموږ په علاقه کې د دین دعوت خور کړي، تبلیغ وکړي خلکو ته. نبي کریم صلی الله علیه وسلم په یو روایت کې څلوېښت کسان راځي او په بل روایت کې اویا کسان د صحابه کرامو نه له دیو سره ولېږل چې د دین د دعوت کار وکړي. د بئر معونه په مقام باندې دې خلکو تیاري کړې وه او دوه قبیلې دغه ځای کې اوسېدې او هغوی ته دا کار حواله کړو، رعل او ذکوان دوه قبیلې وې، دیو په دې کسانو باندې حمله وکړه او دا اویا واړه کسان دیو په شهادت باندې ورسول په دغه ځای کې د دې نه په خپله معلومېږي چې دا څومره لویې حوصلې وې د دیو چې دیو دا کارونه کول. یهودو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د قتل سازشونه شروع کړ، همدا کاروایانې جاري وې، په دې کې مشرکانو یو لوی ترتیب جوړ کو چې داسې کو چې یو مشترکه لښکر تیارو او دا څومره قبیلې چې خوا او شاته دي او د مکې مشرکان دا ټول به راجمع شي او دا اتحادي افواج به راجمع شي او په مدینه باندې به په یو ځل حمله وکړي چې دا ټول ساقوت ختم کړي. او د نن سبا زمانې چې کومې خبرې دي هم دقه خبرې وې وي دا یو څو دهشت ګړد راجمع شوي دي او زمونږ ټول عالمي نظام یې ډسټرب کړی دی زمونږ ټول سیسټم دیو چیلنج کړی دی د دې وجې نه دا دا طاقت ختمول غواړي د دې وجې نه د بنو نظیر د یهودو چې کومه قبیله وه د دیو کوششونه هم شروع شو. د مدینې د شمال د طرف نه بنو نضیر او بنو قینقاع چې دا دوه قبیلې د یهودو وې، د مشرق د طرف نه د غطفان چې کوم قبایل وو او د جنوب د طرف نه د مکې لښکر او دا تقریبا ټول دولس زره لښکر جوړ شو او په مدینه منوره باندې د حملې لپاره راروان شو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله پته ولګېده نو چې کوم جنګي هايي کمان په مدينه منوره کې و د صحابه کرامو ددې يو ميټنګ طلب کو او دې کې مشورې شروع شوې چې څه وکړو ددې لښکر د بچاو د مدينې منورې د دفاع لپاره څه وکړو په دې مجلس کې حضرت سلمان فارسي رضي الله تعالی عنه موجود دی چې دی د ايران نه راغلی دی مهاجر دی هغه يو تجويز پيش کو ويا رسول الله صلی الله عليه وسلم مونږ ته چې به کله دسې مشکل راغی نو مونږ به خندق کنستو او د دې پوره یو نقشه پیش کړه د دې ډیر په مهارت سره هغه یو نقشه پیش کړه چې دا د کوه د سلع چې کوم غر دی کوه سلع هلته مدینې سره یو طرف ته دې طرف ته چې دا کوم آزاد او کولاو ځای دی چې په دې باندې لښکر راځي نو دې ځای کې مونږ خندق وکنو دې لښکر په با دری خندق په باره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم اطمینان او شرح صدر راغی او د صحابه کرامو چې کوم په دې مجلس کې شریک وو نو دیو هم د دې خندق حمایت وکړ او په دې باندې کار شروع شو او دا تقسیم شو ډیر اوږد خندق دی لس لس صحابه کرامو ټولی جوړ شو او په ډیره سخته باندې دا خندق تیار شو او دا دومره خندق و چې په دې باندې څوک پياده يا د هغه اس او سورلۍ ټوپ نه شو وهلی. دا خندق چې کله تيار شو، د مشرکانو دا اتحادي افواج چې کله راورسېدل، دا شی چې وليدل، نو دا د دوی لپاره بالکل يو نوی کار و، د دې هېڅ تياری دوی نه وه کړې او نتيجه د دوی د ټولې ستړې او د کوشش دا شوه چې دوی حمله ونه کړای شوه او بس کېناستل، محاصره يې خپله مضبوطه کړه او کلکه يې کړه. د دې محاصرې وخت. لږ زیات شو او خلک تنګ هم شو. په دې کې منافقانو مختلف قسمه سازشونه هم شروع کړل او د مشرکانو یو لوی کوشش هغه دا و چې د بنو قریظو سره چې د مدینې دې بل طرف ته وو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم معاهده وه چې تاسو ټیک ده زموږ سره یو ځای جنګ خو مه کوئ خو تاسو به د حمله آور قوت ملګرتیا هم نه کوئ په دې معاهده باندې باقاعده دوی سره دستخط شوی دی. دې ځای کې خبر راورسېد چې مشرکانو څه وفود هغې ته لېږلي دي او بنو قریظه و خپله معاهده ماته کړې ده او دوی راځي او حمله کوي په مدینه منوره باندې. دا خبر چې کله راورسېد نو مشرکانو شورو وکړه، منافقانو وې بس اوس خو زموږ لپاره هېڅ د پاتې کېدو رو نشته دی، له شا له طرفه بنې قریظه حمله وکړي او چغې شورو کړې، وې زمونږ خو بس کار خراب شو کورونه خالي پاتې دي نبي کريم صلی الله عليه وسلم يو وفد ولېږو ديو ته او دې وفد واله ته يې ووي چې که خبره غلطه وه خو راوشې په زوره به اعلان وکړي وبه وايې چې خبره غلطه ده هغوي وعده نه ده ماته کړې او که فرض که هغوي په رښتيا وعده ماته کړې نو په اشاراتو کې به ماته خبره وکړي خو چې خلکو ته پته ونه لګي دا خلک چې واپس هلته لاړل او واپس راغلل نو خبر هماغه څه و چې وعده هغوی ماته کړې وه، ویې زموږ تاسو سره هېڅ هم وعده نشته، بنو قریظه او یهودو ورته ووې دیو چې راغلل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې اشاره وکړه خو کله کله وایي اشاره د صریح نه زیاته ابلغ وي یعنې زیات چې سړی پوه شي نو دیو صرف دومره ووې وې عزل و قاره عزل او قاره دغه دوه قبیلې چې دا خلک یې بوتلي وو دوکه یې کړې وه یعنې د هغې په شان چل دی. نو خلک پوه شو او منافقانو پروپیګنډې شروع کړې وي زموږ کورونه خالي پاتې دي او چا پکې دا تجویز هم ورکړو وي چې راځئ د دې حملاور قوت سره څه لږ ساز باز وکړو او د دوی سره څه په کوچ لو کوچ دو باندې خبره وکړو عبدالله ابن ابی پکې تجویز پیش کړو وي داسې وکړئ دا ټول مصیبت د دې یو کس د وجې نه دی. هم دی راغلی دی نو دی به ونیسو او دا به ابوسفیان ته حواله کړو چې دا سړی ستاسو دا واخله او موږ نور پرېږدوه نو دا یو کس چې ورته حواله کړو زموږ ټوله مسله به حل شي دا تجویز هم په کې راغی او د کورونو د خالي والي خبره هم راغله په دې منځ کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل د بنو غطفان سره څه خبره وکړه دې قبیلې سره او خبره یې په دې وکړه چې د مدینې چې څومره مېوې دي دې کې به تاسو ته موږ څه حصه درکړو خو تاسو خپله محاصره اوچته کړئ او ځئ نو د دې مشرکانو د مکې سره بیا مونږ په خپله ګورو. دغه خلک په دې راضي کېدل، خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم دوه سرداران د اهل مدینه نه راوغوښتل، سعد بن معاذ او سعد بن عباده رضی الله تعالی عنهما او مشوره یې ترې واخسته، چې یاره داسې څه خبره مې کړې ده ورسره، دې دواړو په شریکه وویل، یا رسول الله! د الله حکم دی او ستاسو هم حکم دی، کنه ستاسو تجویز دی؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، حکم مې نه دی، صرف ستاسو د عجیب په وجه باندې یو تجویز دی. سعد ابن معاذ رضي الله تعالی عنه او سعد ابن عباده دواړه وايي، ای د الله پیغمبره! موږ چې کله ایمان نه و راوړی، موږ مشرکان وو، نو دوی زموږ نه د مدینې د مېوو یوه دانه هم چرته نه ده خوړلې، الا دا چې دوی زموږ کره مېلمانه شوي او موږ له څه شی ورکړی، نو اوس خو موږ ایمان راوړی دی، تاسو سره موږ ایمان قبول کړی دی. د ایمان د راوړو نه پس خو یوه دانه هم په دیو حق عمله د دیو د پاره زموږ سره صرف توره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خوشحاله شو، سعد ابن معاذ ته سعد ابن عباده دواړو ته دعاګانې وکړې او فورا یې پیغام ورولیږو بنو غطفان ته وی تاسو د پاره هیڅ څه شی بل نشته بس توره ده ستاسو د پاره دې موقع باندې یو بل کار هم داسې وشو د غطفان قبیلې یو سړی دی نعیم ابن مسعود یا نعیم ابن مسعود هغه راغی او اسلام یې قبول کړی دی وې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اسلام قبول کړی خو زما د اسلام لا دې خلکو ته پته نشته دی نو جنګ دی نو په جنګ کې خو بیا هر تدبیر خلک ازمایې نو زما نه که څه کار اغستل غواړې نو زه حاضر یم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته یو کار وعده کو وې بس د مشرکانو د مکې او د بنو قریظه دا معاهده خرابه کړه چې د دوی دا معاهده ورانه شي، دوی چې کومه معاهده کړې ده. نعیم ابن مسعود دا کار ډېر په ښه طریقه باندې وکړو، په جنګ کې ټول چل دی، الحرب خدعه، په دې جنګ کې هغه فوراً لاړ او بنو قریظه ته وویل، دا تاسو څه لیوني شوي یئ؟ وایي، تاسو ته پته ده، تاسو چې د مدینې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف جنګ وکړئ، نو دا مشرکان خو سبا روان دي، تښتي. نو چې دوی وتښتي او تاسو ورته پرېږدي، نو دلته به تاسو بیا ژوند تېر کړئ او هغوی خو همدا غواړي چې تاسو ورسره وجنګوي او خپله ځان وباسي لاړ شي. نو هغوی وویل، واقعي دا خبره خو ټیک ده، نو څه وکړو؟ وې داسې وکړه چې دې مشرکانو ته ووایئ چې مونږ به هله جنګ کوو چې مونږ له څه خپل څه خلک په ضمانت کښې راکړئ، چا زمونږ سره وي، تاسو به هله وتښتئ، نو بیا به څوک ذمه وار وي، بیا به مونږ څه کوو؟ هغوی، ښه دا مطالبه به ترې کوو. مشرکانو د مکې ته ورغې. وي چې دغې خلکو خو څه فيصله کړې ده او فيصله خو هغوی رښتيا کړې وه چې ستاسو څخه خلک تاسو نه اخلي او رسول الله صلی الله عليه وسلم ته يې حواله کوي د هغه سره خو يې معاهده ده نو دې ته ګورئ متوجه اوسېږئ سبا ته هغوی پيغام ور ولګوي چې بس ټيک ده خبره خو ده خو څه وکړو چې بس خلک چرته ور نه کوي ګورئ سبا ته هغوی چې دیو پيغام ور ولګوي راځئ کنه چې د هغه ځای نه حمله وکړي موږ به دې طرف حمله وکړو هغوی وي نه داسې حمله خو موږ نه کوو مونږ له خپل خلک راکه یو څه کسان چې زمونږ سره ضمانتیان شي نو مشرکان وی هغه نعیم ابن مسعود خو ټیک ویلی دی وی نه دا هم په دې دوران کې د دیو په زړونو کې داسې یره الله واچوله د مشرکانو د او دا ټول میدان خالي پاتې شو، داسې یو توپان د تیز سیلۍ الله پر یو د شپې راوسته چې دا ټول هر څه له دیو کټوۍ واوړیدې، څاروي هم دغسې پاتې وو، سخته یخني وه، ابو سفیان په یو ځای کې ناست و، خپلو ملګرو ته وایي چې زه خو نور د ټینګي نه یم، که تاسو پاتې کیږئ نو پاتې شئ، زه خو دا دی روان یم، نو چې د لښکر مشر بزدل شي او په منډه شي نو دا نور خو د هغه نه مخکې تیار وو. دا معامله ده چې سهار دوی راپاڅېدل چې ویې کتل میدان خالي دی. د دې نه پس یوه بله خبره غزوه بنو قریظه، نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د احزاب نه واپس راغی دا ټول قبایل وتښتېدل او فتحه وشوه نو واپس چې راغی نو وسله یې کوزه کړه کېښوده جبریل امین راورسېد ویې ولې وسله دې کېښوده؟ نو ویې چې او وسله مې کوزه کړه. پرښتو خو لا وسله نه ده کوزه کړې تا سنګه کوزه کړه ولې څه حکم دی بنو قریظه ته ځه دا غداران خلک دی او یهودو همیشه غداري کړې ده په داسې خطرناکه موقع باندې دیو غداري وکړه چې دا که دا سازش الله ناکام کړی د دیو نه وی نو دیو خو ټول هر څه تباه کړي وو د دیو سره غزا وکړه ختم که دیو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بنو قریظه ته روان شو هغوی خو اول ډیر سخت مخالفت وکړو خو اخر چې پوه شو چې لښکر ټول راغی نو بیا خو وبوزدله نو بیا وې چې بس مونږ شکست تسلیمو خو شکست چې تسلیمو نو وې چې فیصله به زمونږ رسول الله نه کوي څوک دې وکړي وې سعد ابن معاذ دې وکړي رضی الله عنه سعد ابن معاذ هغه سړی دی چې د دوی سره د دوی حلیفانه تعلقات ورسره د بنو قریظه وو نو وې چې بس دی به زمونږ سره د مهربانۍ سلوک وکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بلکل ټیک د سعد ابن معاذ دې په احزاب کې زخمي شوی او سعد په سورلۍ باندې سور د تکلیف په حالت کې بنو قریظو ته راورسو چې څنګه راورسیده نو دی ټولو په ژړا او چو وت. د دیو دا څومره مشران چې دي د ټول دې قتل کړی شي د دیو خزو نه دې وینځې جوړې کړی شي دا ټول دې ختم کړی شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل څنګه چې د الله خوښه وه سعد ابن معاذ هم اقه فيصله کړې ده هم دقه شان د دې ورسره وشوه دا د غزوه بنو قريظه بيان هم دلته دی هم په دې سورت کې د متبنه مسله هم چې کوم د دې مخکې ما لږ تفصيل په سوره نور کې بيان کړی وو متبنه چې چا به يو بل کس ته وويل چې دا زما بچی دی نو بس دا به بچی ګڼل کېده او بيا د ده ښځه به د هغه نګور وه او دا ټوله چې کوم د زوی سره سلوک کېږي دا رسم الله تبارک وتعالی ختم کړو او د حضرت زيد رضی الله تعالی عنه د حضرت زینب سره نکاح او د هغې نه پس د دې طلاق او په دې ذریعه باندې چې رسول الله د هغې سره خپله نکاح کړی دی د هغې تفصیل دلته را روان دی د دې سره سره د پردې چې کوم ابتدائی احکام دي هغه هم په سورة احزاب کې نازل شوي چې تفصیلات یې په سورة نور کې تاسو اوریدلي دي ازواج مطهرات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل څه مطالبې شروع کړې وې د رزق د زیاتولو د خرچې د زیاتولو پیسې مونږ ته ډېرې راکه، دا ټولې را جمع شوې وې او نبي کریم صلی الله علیه وسلم زړه تنګی شوی دی، طبیعت یې خراب شوی دی، خپه شوی دی له دیو نه او قرآن کریم سورة احزاب چې ازواج مطهرات ته کوم چیلنج ورکړی دی ډېر زیات سخت تنبیهات دي ازواج مطهراتو ته چې که تاسو پیغمبر تنګوئ او دده سره خوشحاله نه یئ نو پيغمبر ته فرمايي، ورته ووايه، راشه چې څه غواړئ چې درکړم او تاسو رخصت کړم. د دي سره سره حضرت زينب رضي الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله عليه وسلم پنځمه بيبي وه او په دي باندې د مشرکانو لويه پروپيګنډه شروع شوه. دلته د ټول د ازواج مطهراتو د تعدد ازواج د رسول الله صلی الله عليه وسلم دلائل او د هغې وجوهات بيان شو چې د دي سبب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زوجیت کې ډېرې ښځې ورکول نه دي، دا نور مقاصد دي چې د هغې لپاره رسول الله ته اجازت ورکړی شوی دی او په دې صورت کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته هم د پردې حکم شوی دی او د دې نه خپله خبره معلومه شوه چې د رسول الله بیبیانو ته چې د امت میندې دي هغوی ته الله د پردې حکم کړی دی نو زما او ستا ښځې او لوڼه به خامخا پرده کوي. همدغه شان چې کوم غیر یعنې اجنبي خلک دی، غیر محارم، د هغوی په کورونو کې داخله بنده شوه، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې چې خلکو کوم پروپیګنډې کولې، د دې په جواب کې مؤمنانو ته الله خبره وکړه، تاسو په ده باندې درود و سلام لېږئ، نه دا چې په هغه پروپیګنډو کې تاسو شریک شئ. مؤمنه زنانه چې څومره دي دې ټولو مؤمنو ښځو ته د پردې حکم الله کړی دی په دې سورت کې او په منافقانو باندې سخت تنقید شوی دی هم دغه مسائل دي چې په سوره احزاب کې بیانیږي فرمایي الله بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی اتق الله ای پیغمبره د الله نه ویریږه ولا تطع الکافرین او تابعداري مه کوه د کافرانو ان د اهل مکه والمنافقین او د منافقانو چې کوم په مدینه کې دي، ان الله کان علیما حکیما یقینا الله دی علم والا او حکمت والا، واتبع او تابعداري کوه ما د هغه څه یوحی الیک چې وحی کیږي د هغې تا ته من ربک ستا د رب د طرف نه، ان الله کان بما تعملون خبیرا یقینا الله په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ خبردار دی. وتوکل علی الله او توکل وکړه، بروسه وکړه، ډاډه اوسېږه په الله باندې، وکفی بالله وکیلا او کافي دی الله کارساز، ما جعل الله لرجل من قلبین، نه دي ګرځولي الله د یو سړي دپاره دوه زړونه، د یو سړي دپاره الله دوه زړونه کله هم نه دي ګرځولي، فی جوفه، د هغه په سینه کې، یعنې د هغه. په دې دړ کې او د هغه په سینه کې د یو کس په سینه کې یو زړه یي دوه زړونه نه شي کیدی بس د هر سړي سره یو زړه ورسره دی کله کله خو به دیو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ذو قلبین وي وي کله یو څه وایي او کله بل څه وایي مطلب ذو قلبین دی او کله کله به دیو در د قریشو یو سړی و جمیل ابن معمر به ورته وي دا ذو قلبین دی د ده دوه زړونه دي اګر چې د دې دوو زړونو واله قصه ما تاسو ته د بدر په قصه کې کړې وه چې دا دوه زړونه وي چې یو زړه یې کار پرېږدي نو بیا یې بل زړه کار شروع کړي لکه د بجلۍ واله ټرانسفرمر سره چې خواته جنریټر هم لګېدلی چې څنګه بجلي آف شي نو فوراً جنریټر خپله سټارټ شوی او ستا کمپیوټر هم نه بندېږي بس دا بل زړه فوراً کار شروع کړي دې دوو زړونو واله د بدر په غزا کې منډه وهله او یوه څپلۍ یې په لاس کې نیولې وه او بله یې په خپو کړې وه او د مدینې نه د بدر نه مقام نه مکې ته راورسېده نو ابو سفیان بهر راوتی او تپوس یې ترې کاوه، ویې لکه څه چل دی؟ جمیل ته وایي څه چل دی وایه کنه؟ وي شکست دی، شکست دی، بس مرګ دی، مرګ دی او قتل دی، نو هغه ورته وي، وي دا څپلۍ خو په خپو که کنه؟ نو وي څپلۍ کوم ده؟ وي دا په لاس کې چې ده، وي ښه دا خو ماته پته نه وه چې په لاس کې لا څپلۍ هم شته دی، دا د دیو هغه ذوالقلبینو دوو زړونو واله و او یا بل دام ده، چې څنګه چې د یو کس په سینه کې دوه زړونه نه شي کېدای، نو همدقسې یو کس د دوو میندو بچی هم نه شي کېدای. یو کس د یوې مور نه پیدا کېدای شي او د یو پلار نه پیدا کېدای شي، نو ځکه الله فرمایي، نه دي ګرځولي الله د یو سړي لپاره دوه زړونه د هغه په سینه کې، وما جعل ازواجکم اللائي، او نه یې دي ګرځولي ستاسو هغه بیبیانې، اللائي تظاهرون منهن، هغه بيبيانې چې تاسو د هغې سره ظهار کوئ، تظاهرون، ظهار د فقې يو اصطلاح ده چې يو سړی خپلې ښځې ته ووايي، انت علي کظهر امي، ته په ما باندې سې يې لکه زما د مور شه، دا ظهار دی، دا چې څوک د چا سره وکړي نو فرمايي دا يې مور نه ګرځي، د جاهلیت په زمانه کې چې به چا دا خبره وکړه نو بس وې دا خو اوس مور شوه دا مور نه ګرځي البته دا کار دومره لوی جرم دی چې د دې سزا ده دوه میاشتې مسلسل روژې به نیسي نو د هغې نه پس د خپلې بي بي سره واپس یو ځای کیدای شي چې دا جرمانه به دی ادا کوي او یوازې مور نه که یو سړي خپلې ښځې ته دا ووې ته زما د خور په شانتې یې یا ستا ملا زما د خور د ملا په شان ده یا ستا مخ دې په ما دسي لکه زما د خور یا زما د خورځي دا څومره چې محارم دي دې کې د چا د مخ سره د چا د بدن د کومې حصې سره تشبیه ورکړه ته په ما د هغې پلانۍ په شانتې یې نو دا هم زهار دی او د دې نه پس د دې ښځې سره دی نه شي یو ځای کېدای تر څو پورې چې ده کفاره نه یاده کړي جرمانه یې نه یاده کړي دی به غلام ازادوي او کنه دوه میاشتې روژې به نیسي مسلسل روژې به نیسي د دې حکم وروسته راروان هم دی نو دا مین دې نه ګرځي. دا ښځې ستاسو ميندې نه ګرځي تر تظاهرون منهن امهاتکم يعنې نه دي ستاسو ميندې وما جعل ادعياءکم ابناءکم او نه دي ګرځولي الله ستاسو ادعياء کوم چې تاسو ورته نوم ايښودی يعنې ستاسو متبناګان دا مو بولا بيټ مو بولې بيټ بيټې چې ورته وايي چې ده ورته ويلي دي زوی مې ورته ويلی دی يو ځل نو ستا په يو ځل نه ته سل ځله ورته زوی ووايه دا نه زوی کيږي دا غیر محرم دی پردی څوک دی اکثر د چا اولاد نه وي نو ځان د پاره پردی بچی چرته نه وګوري ماشوم نو هغه راوړي یا یې چې واخلي چې دا زمونږ بچی به شي دا نه بچی کیږي او بعضي خلک دلته نن یو څو ورځې مخکې هم واقع شوې ده د سپتال نه بچی تښتولی دی او په دېرش زره روپۍ باندې خرڅ کړی دی چې دا خپلې مور خرڅوه مور چرته خپل بچی نه خرڅوي په مور باندې خو د بې هوشۍ چپې راتلې په هغه وخت کې چې پته ولګېده چې بچی خو چا پټ کړی دی، نو دا ټول خو دا بچی چې ته وساتې، دا چې څنګه بالغ شي، نو دا اوس غیر محرم دی، د ده نه به څه څرکۍ ده او د دې چې په خوله یې ورته بچی ویلي دي، که دی ورسره کله نکاح کول وغواړي، مقراشم هم کولی شي ورسره، ځکه چې دا بچی نه دی، پردی سړی دی، نو ته شل ځله ورته بچی ووایه، خو دا بچی نه ګرځي، وما جعل ادعیاءکم، نه دي. ستاسو د خولې دعوی سره چې تاسو کوم ته متبنا ویلی دی دا نه دي ابناءکم ستاسو حقیقي زامن ذلکم قولکم بافواهکم دا ستاسو د خولې خبرې دي دا خبرې دي ستاسو په خولې باندې وما والله یقول الحق او الله حق بیانوي الله حق بیانوي مبني بر حقیقت خبره کوي وهو یهدی السبیل او الله هدایت د سمې لارې کوي د سیدې لارې کوي نو سیده لاره څه ده؟ ادعوهم لآبائهم، هغوی رابلئ د خپل پلار په نوم، نو زید بن محمد به د دې نه پس نه وایئ، زید د خپل پلار په نوم باندې به رابلئ او څه به والله یق ادعوهم لآبائهم، هغه پلاران چې هغوی د دوی پلاران دي حقیقي د چا نه چې دوی پیدا دي هو اقسط عند الله، دا ډیره مبنی بر انصاف خبره ده د الله په نزد باندې، فان لم تعلمو آباءهم نو که تاسو د هغوی پلاران نه پیژنئ، فاخوانکم فی الدین نو په دین کې ستاسو وروڼه دي، ورور ورته وایه خو ته ورته بچی نه شې ویلی ځکه ستا نه شي بچی کیدی، وموالیکم او ستاسو رفیقان او دوستان دي، ولیس علیکم جناح فیما اخطاتم به نشته دی په تاسو باندې څه ګناه، په هغه څه کې چې تاسو مخکې نه خطا شوي يئ په هغې کې، يعنې د دې نهي د راتلو نه مخکې، ولکن ما تعمدت قلوبکم، ليکن هغه چې قصد کړی ستاسو زړونو کلکه اراده کړي هغې باندې به ګناه وکان الله غفورا رحيما النبي اولی بالمؤمنين من انفسهم نبي مقدم دی په مؤمنانو باندې د هغوی د ځانونو نه یعنې د خپل ځان نه زیات خیال به د پیغمبر ساتي، د خپل ځان نه زیات احترام به د پیغمبر کوي، د خپل ځان نه یعنې ستا سر دې کټ کړی شي، ستا بې عزتي دې وشي خو د پیغمبر بې عزتي ونه شي، مقدم دی په هر څه کې د مؤمن په مؤمنان د مؤمنانو نه په مؤمنانو باندې د خپل نفسونو نه وازواجه او د دې پیغمبر بې بیانې امهاتهم د دیو میندې دي خو دا میندې په هر لحاظ سره نه دا میندې په احترام کې، په عزت کې او د هغه د وفات نه پس په نکاح نه کولو کې نور د ميراث خبرې چې څنګه د مور نه خلک ميراث وړي نو تاسو د هغې نه ميراث نه شئ اخستی هغه جدا قانون دی د هغې لپاره خو په احترام کې د دوی حيثيت د ميندو حيثيت دی واولو الارحام او رشتو والا چې کوم د ميراث قانون دی بعضهم اولی ببعض بعضې د دوی نه يعنې اول دي مقدم دي په بعضو باندې في کتاب الله د الله په قانون کې نه په قانون د میراث کې من المؤمنین د مؤمنانو نه والمهاجرین او د مهاجران مهاجرینو نه هغه چې هغه مواخات قایم شوی وو د هغې هم د میراث د قانون په مقابله کې څه حیثیت نشته دی میراث به هغه رشته دار اخلي الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا مګر دا که تاسو د خپلو دوستانو سره ښه څه ښه سلوک کوئ نو د هغې لپاره جدا وصیت کولی شئ تاسو خو ميراث کې به خپلې حصې د قرآن د تقسيم مطابق اخلي، کان ذلک فی الکتاب مسطورا دا دي په کتاب کې لیکل شوي نه په لوح محفوظ کې، واذ اخذنا من النبیین میثاقهم او یاد کړه هغه وخت چې اغستې وه موږ د پیغمبرانو نه د هغوی کلکه وعده ومنک او ستانه هم او د نوح علیه السلام نه او د ابراهیم علیه السلام نه او د موسی علیه السلام نه او د عیسی بن مریم نه او اغستې وه موږ د دوی نه کلکه وعده د دې لپاره لیسأل الصادقین عن صدقهم دې لپاره چې د صادقانو نه، هغه صادقان چې په خوله باندې خپل صدق خبره کوي، تپوس وکړي د هغوی، د دې صادقانو نه، عن صدقهم، د دیو د زړونو د رښتیاوو تپوس دې وشي، واقعي په زړه کې هم خبره وه، واعد للکافرین عذابا الیما، او تیار کړی دی لپاره د کافرانو دردناک عذاب، یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو، اذکروا نعمت الله علیکم، یاد کړئ نعمت د الله هغه چې کړی یې په تاسو باندې، د دې ځای نه د احزاب د غزا بیان دی. چې په تاسو باندې دا قومونه څنګه حمله آور شوي وو او تاسو د هغې الله تاسو بچ کړي يئ څنګه، اذ جاءتکم جنود کله چې راغلي وو يعنې راختلي وو په تاسو باندې جنود لښکرې دا اتحادي افواج فارسلنا عليهم ريحا نو ما رالېږلې وو په دوی باندې سخته هوا تېزه هوا وجنودا او لښکرې مې پرې رالېږلې وې لم تروها چې تاسو نه ليدې وکان الله بما تعملون بصيرا او دی الله په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ لیدونکی، اذ جاؤکم من فوقکم، یاد کړئ هغه وخت چې راغلي وو دوی تاسو ته ستاسو د بره طرف نه، د نجد او د خیبر د طرف نه، ومن اسفل منکم او د لاندې طرف نه ان مکې د طرفه، واذ زاغت الابصار او یاد کړئ هغه وخت چې سترګې بټې وتې وې، زاغت الابصار کږې شوې وې سترګې، مونږ پښتو کې وایو سترګې بټې راوځي. وبلغت القلوب الحناجر او زړونه را رسېدلي وو مرو ته، وتظنون بالله الظنون او دغه تاسو ګومان کوئ په الله باندې ګومانونه، بد ګومانونه، چې دا څه چې دي نو دا خو لکه چې زموږ سره دوکه شوې ده، مدد نه راځي، هنالک ابتلي المؤمنون وزلزلو زلزالا شدیدا په دقه ځای کې آزمایل شوي وو مؤمنان او جړقول شوي وو سخت جړقول. یعنې سخت آزمایشونه په دیو راغلي وو، و اذ یقول المنافقون او یاد که هغه وخت چې ویل منافقانو، والذین فی قلوبهم مرض او هغه خلکو چې د هغوی په زړونو کې بیماري وه د شک او د کمزوري اعتقاد سۍ وې، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا وعده نه وه کړې الله او رسول زموږ سره مګر د دوکې وعده وه، و اذ قالت طائفة منهم دا د منافقانو هغه خبره ده. او یاد کړي هغه وخت چې ویلو یو ډلې، منهم د دیو نه، یا اهل یثرب لا مقام لکم، ای یثرب والو، لا مقام لکم، نشته دی مقام ستاسو لپاره، په پښتو کې موږ وایو که نه، د ټینګي نه یې نور، وې ګوریا نور د ټینګي نه یې دې دښمن ته او دې مقابلې ته، نشته دی څه ټکانه ستاسو، فرجعو، نو واپس شئ، واپس شئ، همدلته یې. تجویز ورکړی وو وی واپس شی او دا سړی ابو سفیان ته حواله کړئ چی بوی دی وی نیسئ او ده ته یې حواله کړئ بس دوی هم په دی یو کس پسی راځی کنه نو دا کس ورته حواله کړئ چی د غمه خلاص شی ویستأذن فریق منهم النبی او یو ډله راله د پیغمبر نه اجازت غوښته یقولون ویل یې ان بیوتنا عوره وی زمونږ کورونه خالی دی وی مونږ ځو چی خپل کورونه بچ کړو بنو قریظه حمله ونه کړي الله فرمایی وما هی بعوره. هیڅ خالي نه وو کورونه د دیو او دا ځکه خالي نه وو چې په کوم کور کې د دیو بچي او د دیو ښځې وې نو هم په دغه کور کې او په دغه قلا کې د رسول الله خپل اهل او عیال هم دیره دی هغه څه بل محفوظ ځای کې نه دی د هغې لپاره جدا څه پرایم منسټر هاوس او جدا څه دفاعي انتظامات نه دي جوړ شوي بلکه ټول یو شان دي. نو چې خالي وو خو د پیغمبر هغه به هم خالي وو ځکه الله فرمایي، وما هی بعوره ان یریدون الا فرارا. دیو نه غواړی مګر تیښته غواړی اصل خبره د تیښتی ده ولو دخلت علیهم او که دا لښکری را داخل شی په دیو باندی دا لښکر راشی من اقطارها د ښار د دی طرفونو نه بیا راشی ثم سئلو الفتنة او بیا د دیو نه وغوښتی شی فتنه چی راځی چی په شریکه به دی مسلمانانو حمله وکړو لاتوها نو فورا به دیو راشی د هغوی ملګرتیا به وکړی وما تلبثوا بها الا یسیرا او په دې فتنه کې په شريک کېدو کې به دوی ذره بر توقف هم ونه کړي، وما تلبثو، ايسار به نه شي، نو توقف به ونه کړي، ولقد کانو عاهدوا الله او يقيناً دوی وعده کړې وه د الله سره من قبل د دې نه مخکې لا يولون الادبار چې دوی به شاګانې نه ګرځوي، وکان عهد الله مسئولا او ده وعده د الله چې د هغې تپوس به کېږي، ورته ووايه لن ينفعکم الفرار، هیڅ، هرګز، تاسو ته ستاسو تیښته فایده نشي درکولای، ان فررتم من الموت که د مرګ نه وتښتئ او القتل یا د قتل نه، هغه قتل چې تاسو لپاره مقرر شوی دی، نو تاسو ته تیښته فایده نه درکوي، واذا، او په دغه وخت کې، لا تمتعون الا قلیلا، موقع به در نه کړل شي تاسو ته مګر لږه، د خپل اجله پورې به پاتې شئ، قل من ذا الذی یعصمکم، ورته ووایه څوک دی هغه کس چې خلاص به کړي تاسو د الله نه که چېرته وغواړي الله په تاسو باندې، څه بدي یعنی څه ستا تکلیف درته رسول غواړي یا هلاک هم کړي او اراد بکم رحمة یا اراده وکړي په تاسو باندې د رحمت او د مدد ولا یجدون لهم من دون الله او بیا به نه مومي دوی د ځان لپاره د الله نه سوا ولیا نه څوک حمایتي او نه مددګار قد یعلم الله المعوقین یقینا پېژني الله هغه خلک چې هغوی معوقین دي په جنګ کې رکاوټونه اچوونکي د جنګ مخه بندوونکي. او دا د بزدله خلکو کار یی چی په خپله خو جنګ له نه ځی او تله نه غواړی نو وایی چی دا نور هم لاړ نه شی نو مونږ به بدنام نه شو او که دا نور ځی او مونږ پاتی کیږو نو خو کار خرابیږی بدنامیږو نو راځی دسی سازش شروع کړی چی د سره دا نور هم لاړ نه شی مخه بندونکی منکم ستاسو نه والقائلین لاخوانهم او ویونکی خپلو وروڼو ته هلم الینا چی مونږ ته راشی یعنی چی مونږ کوم ځای کی یو هم دلته زمونږ سره پاتی شی چی بچ شی ولا یاتون الباس الا قلیلا. او دیو جنګ ته نه راځي مګر لږ دا لږ څنګه راځي چې خپل نوم ولیکي په لیست کې ځان شامل کړي او بیا وتښتي چې وایي چې زه خو وم اشحة علیکم دیو ډیر بخیلان دي ستاسو په ملګرتیا کې یعنې ستاسو ملګرتیا لپاره دیو سره بخل دی فاذا جاء الخوف نو کله چې یره په دیو راشي یعنې په تاسو باندې د یرې، جنګ، حالت راشي رأیتهم ته به دیو ته ګورې. دا د بزدل او د بی غیرته سړی یو نمونه الله پیش کړی ده د منافق ینظرون الیک دیو به تاته ګوری خطره راغلی ده نو دیو به تاته دسی ګوری تدور اعینهم چی اوړی را اوړی به سترګی د دیو دا سترغلی دا دننه چی دی کالذی په شان د هغه کس یغشی علیه من الموت لکه چی د مرګ بیهوشی پی طاری شوی او دا سترګی ورانی ورانی اوړی را اوړی دا د ډیری یری نه فاذا ذهب الخوف نو کله چې یره ختمه شي سلقوکم بالسنة حداد نو بیا دوی وهي تاسو سلقوکم وهي تاسو بالسنة په ژبو باندې حداد ډیر تیزو ژبو باندې یعنې بیا دوی ستاسو استقبال په داسې تیزو تیزو ژبو کوي داسې خبرې کوي لکه قینچي چې څنګه کټ کول کې یې لګیا وي. ته به وې چې دا ټول جنګ خو همده کړی دی او دا ټوله فتح خو همده حاصله کړې ده. اشحة علی الخیر، دا ډېر حریصان د خیر دي. حریصان د خیر نه د غنیمت حریصان دي. دا ځکه کوي چې په غنیمت کې حصه درسره والي. اولئک لم یؤمنو، دا هغه خلک دی چې دوی ایمان نه دی راوړی. فاحبط الله اعمالهم، نو الله د دوی ټول عملونه ختم کړل، ضایع کړل الله، وکان ذلک علی الله یسیرا. او دی دا ټول کار په الله باندې ډېر آسان يحسبون الاحزاب دیو ګمان کوي په ډلو باندې لم يذهبو چې تللي نه دي اوس هم د دیو يره ډلې تښتېدلي دي خو دی اوس هم يرېږي چې لکه نه دي تللي وان يأتي الاحزاب او که دا ډلې واپس راشي يودو نو دیو ارمان دی د دیو ارمان څه دی لو انهم بادون فی الاعراب چې کاش دیو لرې په صحرا کې په دې دیهاتو کې ګرځیدی د یرې او د بوزدلې د وجې نه دا وایی، یسألون عن انبائکم، وی چې په دې مدینه کې نه وی او چرته لرې دې بانډو کې وی، یسألون عن اخبارکم، او ستاسو د خبرونو تپوس یې کولی د خلکو نه، بی بی سی او وایس اف امریکا یې اوریدلی چې نن څه وشو، سبا به څه کیږي او بله ورځ څه وشو، دا ټول به څه خبرونه قدرې واوری، ولو کانو فیکم، الله فرمایی مه خفه کیږئ پسې، ولو کانو فیکم او که چرته دیو په تاسو کې وی ما قاتلو الا قلیلا جنګ به نو کړی دیو مګر لږ یعنی څه فایده یې نه درکوله لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه یقینا ستاسو دپاره د دې پیغمبر په ژوند کې یو ښه نمونه ده یعنی پیغمبر ته به هم کتل او همدغسې عمل به هم کړی وی تاسو د هغه نه تیښته شروع کړه او آیت بیا عام دی په ټولو کارونو کې نمونه ده. په ټولو خبرو کې نمونه ده، ټول ژوند د دې پېغمبر په ټولو کارونو کې او د ټول دنیا لپاره تر قیامته پورې نمونه ده، نو که د پېغمبر سره مینه يي او پېغمبر هم خوښي نو د پېغمبر طریقه او د پېغمبر ژوند به ټول خپلوئ، زمونږ کله کله د چا سره مینه پیدا شي نو مونږ په هغه پسې بیا ورپسې شو، د هغه لباس هم خپل کړو، ما تاسو ته یو ځل ما خیال قصه کړې هم وه زموږ د دې قوم یو ځل د امریکې د یو ډم سره مینه پیدا شوې وه مایکل جکسن سره نو بیا به د هلکانو تور کریم راوتی وو کوم په نوره ایستلی وو هلکانو به اغستل او پرې سپین مخ به یې مږل چې دا مخ هم سپین شي د تور شي د مایکل جکسن په شان شي او د هیر سټایلر هغه مشین به وو یا به هغه حجام دوکان ته ورلوې د هغه هغه یخته دا غونډ غونډ شوی چې د زموږ دا یخته هم اغسې جوړ که چې د مایکل جکسن په شانې شو د هغه خپله خپل شکل نه وو خوښ هغه څه پلاستیک سرجري څه چل کړه چې زه سپین شم او دیو ځان توراو د هغه په شانتې دا ولې خو مینه ورسره پیدا شوې وه نو ستاسو د پاره مینه خو د رسول الله سره په کار ده کنه د مؤمنانو نو که ستاسو ټول وایې چې واقعي زموږ سره مینه ده او ده ورسره کنه او دا هم یقین لرو چې د ټولو نه ښایسته صورت د رسول الله صلی الله علیه وسلم وو نو دا زموږ شکلونه بیا د رسول الله په شانتې ولې نه کیږي. یعنې په دې ځای چې دا غور مقام هم دی کنه زموږ شکل و صورت زموږ عملونه زموږ کړه وړه دا د رسول الله په شان بیا ولې نه دي مطلب دا چې موږ څه وایو په خوله دروغ وایو دا یو سړي نعتونه وې ما تاسو ته قصه کړې کنه دا دی سامان تړم او د مدینې نبي سردار له ځمه بل سړی پسې راغی وې چې لکه رښتیا روان دی چې راغی نو هغه ورته وې چې څه کوې چېرته وې زه رالم ځه چې ځو کنه مدینې ته ته روان وې وې ځه سړیه دا خو هسې موږ نعتونه وایو ورک شوې خوار نه شوي یې نو دا زمونږ خبرې او زمونږ څه چې وایو کنه مینه ده دا ټول هسې نعتونه دي که هسې نعتونه نه وي نو زمونږ شکل و صورت، اعمال، ناسته پاسته او ټول ژوند بیا د رسول الله د ژوند په شان ولې نه دی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن دپاره د هغه چا کان یرجو الله والیوم الاخر چې هغه یریږي د الله نه او د اخرت نه وذکر الله کثیرا او یا دی الله لره ډیر ډیر ولما راء المؤمنون الاحزاب او کله چې مؤمنانو ولیدې دا ډلې قالو نو دی وویل هذا ما وعدنا الله ورسوله دا خو هغه څه دي چې زموږ سره یې وعده کړې وه الله او د هغه رسول وصدق الله ورسوله او الله او د هغه رسول ټیک ویلي وو وما زادهم الا ایمانا وتسلیما او زیات نه کړو هغوی لره دې مګر ایمان او رضا، تسلیم و رضا او سپردګي، اطاعت، یې ولا نور زیات کو، من المؤمنین رجال صدقو ما عاهدو الله علیه، په مؤمنانو کې بعضي سړي دي، سړي خو ټول دي که نه، خو په سړو کې سړي دي، هغه کوم سړي دي، صدقو ما عاهدو الله علیه، چې دیو رښتیا کړله هغه وعده چې د الله سره یې کړې وه، هغه وعده یې رښتیا کړه، فمنهم من قضی نحبه، نو بعضې د دیو نه خپله وعده پوره کړله، خپل نذر یې پوره کړو، ومنهم من ینتظر، او بعضې له دیو نه هغه دي چې لا په انتظار کې دي، وما بدلوا تبدیلا، او دیو په دې وعده کې هیڅ تبدیلي نه ده کړې. دا آیت مفسرین وایي د انس ابن نضر په باره کې نازل دی رضی الله عنه په احد کې شهید شو نو وروسته چې لاشونه راوړه کیدل نو یو لاش پکې راوړه شو چا پیژندو نه. نو دا چي يوازي پاته شو چي څوک دی پته نه لګي د انس ابن نضر خور راله او د دې ګوتو له دې بندونو نه او د دې نشاناتو نه يې کوم نشان نه وپېژند وي دا خو انس دی زما رور دی دومره زخمونه لګېدلي وو چي پېژنګلو نه وتی وو الله فرمايي دقه دی ريشتينی چي دا خپل ټول بدن يې سوری سوری کو او زخمي زخمي يې کو نو همدغه دی ريشتينی فرمايي دقه سړي دي سړي دقه دي په مومنانو کي دا نور هم سړي دي خلک وايي کنه پلانی نر دی نو نران خو ټول يي خو دا يو پکي نر دی چي دا د بهادرۍ کار يي کړی دی من المؤمنين رجال صدقو نو صادق مومنان صحيح مومنان هم دقه دي ليجزي الله الصادقين بصدقهم دي لپاره چي الله صادقانو ته بدله ورکړي د هغوی د صدق د رښتيا ويعذب المنافقين او عذاب ورکړي منافقانو ته ان شاء که خوښه شي او يتوب عليهم يا به په توبه قبوله کړي د هغوی نه د ايمان طرف ته به ورته هدايت وکړي يقيناً الله بخښونکی او مهربان دی ورد الله الذين کفروا واپس کړل الله هغه کسان چې کافران دي د قريش او غطفان ټول بغيظهم سره د خپلې غصې لم ينالوا خيرا هيڅ څه خير يې حاصل نه کړو وکفی الله المؤمنين القتال او کافي شو الله د مؤمنانو د پاره د جنګ نه وکان الله قویا عزیزا او دی الله طاقتور او زبردست وانزل الذین او راکوزې کړه هغه کسان ظاهروهم چې د دې مشرکانو سره یې مدد کړی و من اهل الکتاب د اهل کتابو نه یعنې بنو قریظه من صیاصیهم د خپلو قلاګانو نه او ویې غورځول دیو په زړونو کې یره فریقا تقتلون یوه ډله هم د دیو نه وژله چې دیو سړي و وتأسرون فریقا او تاسو جیل ته قیدی کوله بله ډله ېم ددیو ښځی و اولاد و اورثکم او الله درکړل تاسو ته په میراث کی ارضهم دهغوی ځمکه و دیارهم او کورونه و اموالهم او ددیو مالونه و ارضا او هغه ځمکه یعنی ځمکه د خیبر لم تطئوها چی لا اوسه پوری تاسو پایمال کړی نه ده او ددی نه پس چی څومره نوری فتوحات کیږی وکان الله علی کل شیء قدیرا او دی الله په هر څه باندی قدرت والا ده. بنو قریظو ته اشاره ده، اشاره بلکې سطحه بیان دی چې د بنو قریظو سره چې کوم سلوک شو او کوم عمل نو هغه هم دغه و چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د احزاب نه فوراً پس بنو قریظه طرف ته د الله په حکم باندې روان شو او د دوی سره چې کوم سلوک د دوی دا مضبوطې مضبوطې قلاګانې دا مضبوط دا لوی طاقت د دوی وسلې او دا څومره څه چې د دوی سره و دا ټول هر څه ورسره و. خو د دې باوجود، د دې ټول طاقت او وسلو باوجود، الله فرمايي، وانزل الذين ظاهروهم من اهل الکتاب، الله راکوز کړل او د الله لښکرې، دا هیچا ته پته نشته کوم لښکرې دي، وما يعلم جنود ربک الا هو، او نه پېژني لښکرې د رب ستا مګر الله یې پخپله پېژني، نو الله راکوز کړل دیو، دیو کمزوري کړل، د دیو حوصلې وغورځولې، د خپلو قلاګانو نه او د دوی په ړونو کې یره واچوله او تاسو لګیا وئ یوه ډلم قتل کوله او بلم جیل ته اچوله ستاسو طاقت خو د دې نه وو خو ما مدد کړی دی نو ټولو د پاره مؤمنانو د پاره عبرت دی هم د الله په توکل پاسئ او د دې لوی او عظیم طاقتور دشمن په مرئ کې لاس ور واچوئ مدد به الله کوي خو لاسونه به ستاسو استعمالېږي، لاسونه به ستاسو وي، نو که نن هم تاسو راپاڅېدئ، نو دا هم د هغوی اولاد دی، د دغه ډرپوک او بزدل قوم اولاد دی، دوی تاسو ته د ټینګې نه دي، خو که تاسو په خپله د خپلې وسلې سره منډه شروع کړه، تا سره دا ټول هر څه درسره دي چې کوم د هغه سره دي، خو د دې باوجود هم ته منډه وهې، نو ستا مدد کوونکی بیا هېڅوک هم نشته دی، واورثکم ارضهم ودیارهم، د دوی دا. ځمکې او د دیو کورونه تاسو ته الله په میراث کې درکړي وو او د دیو مالونه، وارضا لم تطئوها، کومې ځمکې چې تاسو د دیو نه اغستي نه دي یعنې دا به هم تاته الله درکوي د الله وعده ده خو تاسو خو لږ راپاڅئ کنه لږ منډه خو ووهئ، وکان الله علی کل شیء قدیرا، او دی الله په هر څه باندې قدرت والا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبام سوره احزاب ډیر اهم مزامین ان شاء الله بیانېږي وایي په بهر ملکونو کې چې کوم خلک کار کوي او د کار په وجه ترې لمونځ قضا کېږي، اول دا دی چې د کار په وجه لمونځ ولې قضا کېږي؟ دا هم سوال دی، داسې عذر نه دی، دا رزق حرام دی، رزق په دې وجه نه حرامېږي، خو د لمونځ قضا کول خپله لویه ګناه ده. خارج ته لېږل د خپلو بچو یا په خپله تلل څه د ګناه کار نه دی، خو هلته دین پرېښودل بیا د ګناه کار دی، په خپل دین پاتې کېدل پکار دي، ربنا تقبل منا. نجات نصیب که زمونږ د پاره چې څومره د دې قرآن په نتیجه کې تا د خپل نیکانو بندګانو د پاره